یعنی دا سے خبره نشی کدلای بلکہ یقینا بدا خبره چې کوم شینو الله تعالی ته نسبت جایز دا او کوم شینو الله تعالی ته نسبت جایز نه دا ال دی طرف ته دا سوای لیبلغ الشاهد الغائب چې حاضرین د غایبین ته چکی دعوت ورسی حتی نقلوا اقواله وافعاله واحواله تر دې چې صحابه کرامو د حضور صلی الله علیه وسلم اقوال افعال احوال وما فعل بحضرته هغه ټول شیونه نقل کړي دي نو چې دا ټول شیونه نقل کړي نو کچیرته دې په بابت کې من راغلی وای دیدی یا دا راغلی وای چې دا تعویل د دغه شیونو واجب د خدا به نقل کړي وا پته ولګیدله چې نه دی تعویل واجب ده او نه دی دینه منع راغلی ده مه دا به دغسې په ظاهر باندې چی محمول وي البته په کیف سره به مونږ دې نه سوال نه کوو فدل علی انهم اتفقوا نو دا ټول خبره دلالت کوي په دې خبره چې صحابه کرام او خیر القرون اتفاق کړی دا علی الايمان بها په ایمان په دې متشابهات باندې علی الوجه الذي اراد الله تعالی منها په هغه طریقې سره چې کوم الله تعالی دې نه چدي مراد دي ووجب تنزیهه عن, متش... عن مشابهات المخلوقات بقوله ها البته که تشبیه سوال دینر پیدا کیږي نو تشبیه به نکو ځکه چې هغه تنزیه واجب ده په دې آیت مبارک سره هغه پر خو صفا نص راغلی چې لیس کمثله شیء او پته ولګېدله چې دا روایات خیر القرون ټول په چا باندې محمول کړي په ظاهر باندې او که ته وایی چی دینه خو بیا سر معلومیږی تشبیر معلومیږی دی وایی چی نه تشبیه به مونږ په چا سره رد کو په لیس کمثله شیء سره او نور به مونږ دا آیتونه احادیث ټول په چا باندی پریږدو په خپل ظاهر باندی او دا له ټولو نه ښه طریقه ده خو په دې متشابهاتو کې چې متأخرینو کوم تعویلات کړی دي آ مجبور شوی دي آ په ایخ ټیم کې مشبهه زیات شو نو چه مشبهه زیات شو که دو په ظاهر باندې پریښودلای نو خلق مشبهه و طرف ته چه کیدل اوړیدل نو دی وجه نه دو د سره نه دی ټولو چه وکړو تاویلات وکړو ید الله فوق ایدیهم او مقصد دا چې یوم یکشف عن ساق دا نو د دې ټولو چې وکړه تعویلات وکړه نو آ د خپل وخت کې دا دو لوی عظیم جهاد کړی آ مجبور و دې ته چې د دې چې وکړي تعویلات وکړي ځکه بیا متکلمینو اشاعره وو او ماتریدیه وو بیا د دې متشابهاتو چه وکړه تاویلات او خیر القرون ته د دې شیونو ضرورت نه وو راغلی ځکه بیا مقصد دا دی چه هغو تاویلات نه کول هغو دغسې په صحیح هغه باندې چه کړه پریښودل بهر حال دواړو خبرې چه دي صحیح دي په یو باندې رد په کار نه ده تاسو په دې پوه شول ښه جی اوس فمن اوجب خلاف ذلک بعدهم نو چی چوک دین بعد یو شای واجب کی فقد خالف سبیلهم ایغو دی لاری دی دوی چوک مخالفت وک نو چی خیر القرون پدی کی تاویلات واجب کړی ندی او دین بعد چوک پدی کی تاویلات واجبی نو دو دی دغه کسانو دی خیر القرون نه چوک لاری مخالفت وک شاہ سے پدی کی دی محدثین رائے دا شاہ سے پدی کی رائے دا دا شاہ جی الصفات کلها من قبیل المتشابهات اوس د صفات یو نه بیا د شاه صاحب مقصد دا ده چې بیا سړی تعویل کوي بیا په یوه کې ولې کوي په ټولو کې به یې کوي صفات خو ټول دی قبیلې دی چا نه دي متشابهاتو نه دي چې چوره صفات دي دا د قبیلې دی چا نه دي متشابهاتو نه دي اقول شاه صاحب وایي ولا فرق بین السمع والبصر والقدرت والذهک والکلام والاستوا سبا د استوا تاویل کوي نو شاه سوي چې به استوا تاویل ولې کوي د سمع دی وکي د کلام دی وکي د بصر دی وکي د ټولو تاویل بیا پکار ده ولی لکه مقصد دا چې الله تعالی پر داسې استوا نشي کېدلی لکه څرنګه تاسو مونږ په یو کټ کټ باندې یا تخت باندې کینو لکه داسې استوا الله تعالی پر نشي راتلی استقرار خو داسې سمع الله تعالی د پاره نه ده لکه تاسو مونږ سمع چې داسې غوږ وي یا داسې پردې وي پکې او بیا يو شی هغه هوا متکيفه سي په کيفيت ته صوت سره بیا د غوږ ته ورسیږي او ته ورسیږي نو بیا د کوه صفت سمعی تعویل پکار ده دارنګ صفت بصر پکار ده دی کلام پکار ده ولی الله تعالی پر داس کلام خو نه چې داس زبې او داس خبرې کوي لکه د تاسو مونږ کو نو شاه صاحب مقصد دا دی چې لا بیا تعویل پکار نه چې کوي به ټول صفاتو کې چې کوي تعویل کوي نو اخیر کوم ضرورت ته تعویل ته دا ټول صفات په خپل ځای باندې چې کا برقرار پرې ده البته په کیف سره سوال مه ورنه کوه تاسو په دې خبرې پوه شئ ښه جي الصفات كلها من قبيل المتشابهات اقول شاته وی چې زوای ولا فرق بین السمع والبصر والقدرت والذهك والكلام والاستواء فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدس ځکه چې مفهوم عند اهل اللسان اهل لغت چې دا سمع بصر قدرت ذهن کلام وغیره ذکر کوي یعنی بل شته پکې نه یعنی نشته خو دارنګې کلام هم ده چې دې کې بیا بله استحاله نشته سوا د دې نه چې عادې چا ته قضا کوي فهم نو بیا به په کلام کې چې کوي تعویل کوي په ذهن کې به چې کوي تعویل کوي خو بیا خو یو په یوه شو که نه په ټولو کې تعویل شي دارنګې وهل فی البطش والنزول استحاله دارنګې په پکړ کې چې موږ وایو چې ان بطش ربک لشدید بطش خو چا ته وتهیي پکړ ته بطش اصل کې دې ته وتهیي چې داسې سړی ټینګ چې کې ونیسي نو په دې بطش کې او په نزول کې چې مثال یو سړی داسې پورته نه داسې نازلېږي ښکته نو په دې کې بله استحاله شته سوا د دې نه چې دا تقاضا د چا کوي د ید او د رجل کوي نشته وهل فی البطش والنزول استحاله په دې کې استحاله شته الا من جهت انهما یستدعیان الید والرجل مگر دې جهت نه چې دا تقاضا د چا کوي د ید او د رجل کوي بله خو نشته پکې تا نه تپوس کوي چې شته پکې ته بله یعنی نشته خو دا استحاله ده پکې نو بیا که بطس کې سبا مقصد دا ده چې هغه کوي که نه تاویل کوي نو نزول کې به کوي وکذالک السمع والبصر دارنګ سمع بصر یستدعیان الاذن والعین دا دې چا تقاضا کوي سمع دې اذن تقاضا کوي بصر دې عین تقاضا کوي نو په دې کې به بیا چې کوي تاویل کوي نو چې بیا یو ور تاویل کوي بیا به مقصد دا دی چې څه کوي مکمل به څه کوي تاویلات کوي په ټولو صفاتو کې ځکه چې ټول صفات دا دې قبیلې د چا نه دي متشابهاتو نه نو اخیر تاویلاتو کوم ضرورت ته او شاه صاحب وایی چی تاویلات نه مقصد دا دی چی نبی علیه السلام نه صراحتا نقل دی دی دی وجوب او نه خیر القرون دی دی کړی دی نو بس دا ټول دغه سه په ظاهر باندې چکا محمول کا په ظاهر باندې پریدا اوس خبره دا ده اصل کی دا دی صفاتو چی اللہ تعالی پر صفات شتا کنشتا او که وی بیا یې څه کیفیت ده دا یوه معرکة الآراء مسله ګرځېدلې ده معتزلو دې ته ذهاب کړی ده معتزلو چې الله تعالی دې پاره صفات دا نشته خو ګوره دو دې صفاتو نه داسې انکار نه کوي لکه معطله یې چې کوي معطله الله تعالی بالکل هغه وجود محض بولي او دا خوبی ګانی نه پکی ته وایی نفس وجود محض بولی دیتا معطله وایی خو ګوره معتزله داسی انکار نه کوي دی صفاتو نه معتزله او انکار مقصد دا ده دو وایي چې د صفات زائد په ذات تبار تعالی باندې ندی بلکه د دې صفاتو چې کوم نتایج وي یعنی صفت تی سمع صفت تی قدرت صفت تی بصر د دې چې کوم د نتایج وي دا ټول په ذات تی باری تعالی کې چې دي په خپل باندې موجود دي دا لکه مقصد دا دی چې ایک یو ذات تا نو دوی چې د صفات دا لدنه چې زائد شی نه دي بلکې دا د سره عین دي او د دې چې هغه صفات چې کوم نتایج دي هغه د ده ذات چې دي تقاضې دي د ده ذات د سمع د بصر د دغو شیو نه چې کوي تقاضا کوي ښه جي نو دو د صفاتو نه بالکلیه انکار نه کوي بلکې صفاتو زائدو نه انکار کوي چې د صفات دا زائد نه دي په چا باندې په ذات باری تعالی باندې دې نه چې کوي انکار کوي ځکه چې دوی وایي چې دا به بیا قدیم وي نو تعدد د چا به راشي قدماو به راشي او که حادث وي بیا به الله تعالی محل د چا سي حوادثو شي نو معتزله دا رای ده چې د صفات دا زائد په ذات نه دي بلکې عین دي چا سره ذات تبار تعالی سره او یو دی معطله و رای دا آوائی چی نه دا صفات نشتا بالکلیه نشتا او ذات تباری تعالی اغا وجود بحتا او وجود محضه ده او یو اهل حق تی محدثین او مقصد دا چې اشاعره او ماتریدیه دا او وای چې دا صفات شتا الله تعالی دی پاره او صفات تی بار تعالی نه عین دی صفات تی بار تعالی نه عین دی ذات تی بار تعالی سره او نه چې دی غیر دی یعنی عین ندی مفهوما او غیر ندی مصداقا حقیقت او مفهوم سره چه ده جدا جدا ده او وجود لحاظ سره چه دی ایک یو دی یعنی وجود لحاظ سره ده صفات دی بار تعالی نه جدا ندی او مفهوم او حقیقت لحاظ سره ده صفات ځان ته یو مفهوم حقیقت تا او دی ذات چه ده ځان ته یو مفهوم حقیقت تا نو صفات دی بار تعالی نه عین دی ان غیر دی یعنی عین ندی یعنی عین ندی مفهوما او غیر ندی مصداقا مصداقا سره غیر ندی تاسو په دې پوه شئ خو بیا دی اهل سنت والجماعت کی یعنی دی اشاعره و ماتوریدیه او مقصد دا چې محدثینو بیا مقصد دا چې اختلاف سر راغلی دا بیا دا اشا ماتوریدیه چې کوم دی او اشاعره دا بیا دی, دی صفات چې کوم دی او متشابهات دی دی تعویلات کوي دی دی تعویلات کوي او محدثین آ دا دغسې په خپل حال باندې چې کوي پرېږدي اوس خبره دا ده چې اوس دې خبرې ته ته رایسه چې اصل کې ما تاسو ته ویلو چې په صفت کې دوه شیونه دي یو هغه غایه دي غایات تی صفاتو دي او یو هغه مبادی دي چا دي صفاتو دي بصر د صفت تی بصر نو په دې کې دوه شیونه دي یو هغه غایه دي بصر ده چې په دې باندې کومه ثمره مرتب کېږي لیدل او یو مبدا دی بسر دا چی دا کوم دا سترګی ټکلی او دا جارحه مخصوصه دارنګ صفت تی سمع ترایسا دارنګ صفت تی کلام ترایسا بلتا بلتا په دغه باندې چکا قیاس کا اوس خبر دادا چې مونږ ویلو چې ګور اسلام او بهتره احکامه طریقه دادا چی مونږ وایو چی دا صفات په الله تعالی کی ګوره په انسانانو کی خدا صفات اوس په ده کی صفت تی سمع بصر دا په اعتبار دی هغه غایه سره هم ده او په اعتبار دی چا سره په اعتبار دی مبدی سره هم ده پکی خو په الله تعالی کی مونږ وایو چی دا صفات په اعتبار دی غایات سره چی دی موجود دی او په اعتبار دی مبادی سره موجود دی یعنی مبدا دی بصر شتا پکی مبدا دی سمع شتا مبدا د کلام شته خو څنګه ده آ د مونږ عقل نه او د مونږ احاط ادراک احاطه نه چه دا باره ده هغه نه مونږ په کیف سره سوال نشو کولای تاسو په دې پوه شو خو شته ده اوس خبره دا ده چه بعض خلک راغلی دي د افراط تفرید هر چیرته چه د مضموم ده هر سکی د افراط او تفرید چوی مضموم وی او بهترین په هر شی کې چوی هغه درمیانی لار وی نو بازی خلق راغلی دی او ایغا چاہتا کتلی دی صرف غایاتو لحاظ کڑای دا غایاتو ادی اغا دی دی صفات و مبادیو لحاظ بالکل ندا کڑای نو آپ تاویلاتو تا مجبور شوی دی او چی چیر تا بیا صفا اغا ید راغلای دا او مقصد سمع لفظ راغلای اغا مقصد ساق لفظ راغلای دا عین لفظ راغلای دا نو بیا دی دغه چه دی دونه باریک او رکیک رکیک تاویلات کړی دی بعید بعید چه سو وایا او چه کم خلق راغلی دی ایغو نفس مبادیو دی دی صفاتو تا کتلی دی اغا غایاتو نه کتا نظر کړی دا نو ایغو بیا دونه تفرید کړی دا چه آ بیا غریبان مشبه سلی دی او ایغا مقصد دا دا چه دی طرف تر مجبور شوی دی چی بیا دی الله تعالی دغه مبادی دی صفاتو داسی ګرځولی دی لکه تاسو هم هغه مبادی دی چا صفاتو نو چا چی دی جانب کی مقصد دا چی قتلی دی او دی جانب کی مقصد دا چی زور لګولای دا نو آ غریبان مشبهه شوی دی او چا چی ایک جانب کی زور لګولای دا پابل جانب کی نو آ سوک معتزله شوی دی او سوک چی دی معطله شوی دی بالکل چه دا دی صفاتو نه انکار کړی دا چا صفات زائدو نه چه دا انکار کړی دا نو په دواړو جانبو ته لحاظ کول پکار دی دواړو جانبو ته نو چې دواړو جانبو لحاظ وکې نو داسې به کوي چې الله تعالی پر دا صفات ثابت دي په اعتبار د چا سره غایات سره او دا صفات په اعتبار د مبادیو سره دي خود داسې نه سمع که سمعین داسې به نه وایي نه سمع ورپاره ثابته ده ید ورپاره ثابت ده استوا ثابته ده نور په کیف سره مقصد دا چې دینه سوال ا مونږ نشو کولای تاسو په دې خبرې پوه شو او بعضې خلکو بیا په هغه جانب والو چا کوم صرف غایاتو ته ګوري هغو ځینو تعصب کړی ده محدثینو فرقې سره او چا چا دا ویلي دي چې الله تعالی پر یت ثابت ده استوا ثابته ده سمع ثابته ده نو بیا په هغه باندې مشبهه والو فتوې لګولي نو شاه صاحب وایي چې آ دې ته نه ګوري چې په دې سړی مشبیه کیږي مشبیه کیږي خو پسه چې دو وایي چې سمعن که سمعین یا سمعن مثل سمعین اله به مشبیه ګرځي نفس په دې سره چې دو وایي چې الله تعالی پر یت ثابت تا استوا ثابت په دې سره سړی مشبیه نه ګرځي تاسو په دې خبرې پوه شو نو هغه ته داسې هټ درمي نه ده پکار خو شاه صاحب مقصد دا چې صرف محدثینو طرف کوي نو محدثینو ته دونه په دې جانب کې هټ درمي نه ده پکار چې دوی وایي چې نه تعویل بالکل پکار نه ده نه نه چونکې د وخت تقاضې وي نو تعویلات چې هغو کړي دي آی د مجبوري په بنیاد باندې کړي به هر حال یعنی دواړه د وخت تقاضې وي هغه د خیر القرون په وخت کې د دې ضرورت نه و او وروسته ضرورت د تعویلاتو راغی نو آ صحیح وایي او نور غلط نه وایي نو محدثین صحیح دي او متکلمین هم چې دي په دې کې صحیح دي خوشحال صاحب دغسی هغه محدثی محدثانه رنګ په دبانی غالب نو دی ایغ جانب پلچ کئ ډیر داسی زور کئ نور مسائلو کې بیا در ترادومی داسی اړخ ډیر کئ او مقصد دا چې مونږ ورته محاکمه کو چې نه هغه مجبور و دی وخت تقاضو کني ټول خلق په مشبهه سلیو اپ دې نه کانې کېدل چې بلا کیفین او شاسی وای چې دا متکلمین دون تعصب محدثین سره شریک چی محدثینو به دیتا متکلمینو به دیتا بل بالکیفیان ویلا و بالکیفا دا بلا کیفین مخفف پو چی دو بویل چی اللہ تعالی پر ید ثابت تا خو بلا کیفین نو دو کیفینو دا پدی صفاتو کی تاسو پدی خبری پوی شلو شاجی نو دی پر تاسو عنوان دا سے لگولای شو رأی المحدثین فی الصفات صحیح رای د محدثینو په صفاتو کې چه ده صحیح ده د محدثینو رای چې کومه ده په صفاتو مسئله کې دا چه ده صحیح ده رای المحدثین فی الصفات صحیح شاه جی اوس در توایم بیا در ته چټول صفات او بحث ته وایم بیا حاصل در توایم چې اوس پتا سو کوم عقیده ساتو حاصل یې شو چې دا سینې چې بیا د تفصیل کې درنه چی خبره ګډه وډی بیا مې در ته حاصل ان شاء الله وایم خو تاسو ته ګور واستطال هؤلاء الخائزون على معشر اهل الحديث شاه سیوای چې دی معتزله او مونږ چې دالته شاه سه مراد معتزله دي شاه هؤلاء نه دی معتزله او مقصد دا چې زبان درازي کړي د په ایغو خلکو باندې الخائزون او چې کوم په دې علم کلام کې خوص کون کې دي دی د مقصد دا دی چې زبان درازی غوندې کړې ده یو قسم علی معشر اهل الحدیث په هغه ټولي د اهل حدیثو باندې اهل حدیث نه مراد دغه اهل حدیث نه محدثین دالته نه مرادی دا مروج اهل حدیث نه وسموهم مجسمه ومشبهه او دا خائزین وای چې دا اهل حدیث چې کوم دا مجسمه او مشبهه دي وقالو او دا خائزین وای هم المتسترون بالبلکفة دو په بلکفې سره ځان پټوي یعنی بلا کیفیتین نو دې نه دو تعبیر بلکفه سره کوي چی دو په بل بلکفه سره یعنی دو په بلکفه سره ځان پټي چی دی مجسمه مشبیه خو به دو وای چی نه کنه مون خو وای چی بلا کیفین دی سره اس ځان ته یو آر جوړي کنه دا مجسمه دی نو شاسې وای چی ته سوچو کنه دونه ظلم کړای دا دی وای چی ما په دې خبرې سوچونه وکړو شاه صاحب وایی چی د دې تفصیل دا ده چی اصل کې دالته دوه کیسې دي احدهما یو دا ده ان الله تعالی ان الله تبارک وتعالی کیف اتصفت بهذه الصفات یو دا ده چی الله تعالی په دې صفات څنګه متصف تا نمبر 1 وهل هي وهل هي زائده على ذاته او عین ذاته الله تعالی په دې صفات تو باندې څنګه متصف تا آیا دا صفات عین دی ذات تبارک تعالی سره که دا مقصد دا دی چی چه دی زائد دی په ذات دی باری تعالی وما حقیقت السمع والبصر والکلام وغیرها بل دا سوال دال تر پیدا کیږي چې حقیقت ته سمع دی بصر او دی کلام صدا اوس په دې ټولو کیسو کې فإن المفهوم من هذه الالفاظ بادی الرأی غیر لائق بجناب القدس اوس دا سوالونه ولې پیدا کیږي چې الله تعالی په دې صفات څنګه متصف تا یو دا سوال را پیدا کیږی بل دا چی دا صفات زائد دی په ذات تباری تعالی باندی که عین دی ذات تباری تعالی سره بل دا سوال را پیدا کیږی بل دا چی حقیقت دی سمعی او دی بصر او دی کلام صدا بل دا سوال را پیدا کیږی او دا ولی پیدا کیږی دا سوالات زکا فإن المفهوم من هذه الالفاظ بعد الرأي غير لائق بجناب القدس زکا چی مفهوم دی دی الفاظنا په بعد یون نظر کی دا لائق دی اللہ تعالی شان سرندا دی سمعی د بصر، د کلام وغیره دغه نه چی ظاهر الفاظو نه کوم رمفهوم کیږی هغه د الله تعالی شان سره لایق نه ده ځکه چی سمع نه ظاهر څه رمفهوم کیږی چی بیا به دغسی غوږونه یی ورپاره په هغه به اروی د بصر نه به ظاهر څه رمفهوم کیږی چی داسی سترګ به یی باری تعالی پاره په هغه باندی به وینی د کلام نه به ظاهر څه رمفهوم کیږی چی داسی خوله او ژبه به یی باری تعالی پاره او هغه باندی به دای څه کیی بیا خبری کیی دا ونه رفهم کیږی نو چونکه دا خو دی الله تعالی شان سره لایق ندی نو چې ندی لایق نو په دې مقام کې دا سوالونه خود به خود را پیدا کیږي چې بیا د صفت د سمع او د بصر او مقصد دا دی چې آیا دا دا څنګه الله تعالی په دې متصف تا آیا دا الله تعالی ذات سره عین دی کدا الله تعالی ذات باندې زائد دی او حقیقت ته سمع دی بصر دی کلام صدا ترشتیا وایا چې خود به خود دا درې سوالونه پیدا کیږي کنه د دې مقام نه دار پیدا کیږي اوس دې خبرو نه باس کول چې الله تعالی په دې صفاتو څنګه متصف ده ادا صفات زائد دی دی ذات نه کا عین دی ذات دی حقیقت تی سمع دی بصر دی کلام صدا نو شاہ سے وئی چی دیتا مونگ اگورو والحق فی هذا المقام حق پا دی مقام کی دادا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یتکلم فیه بشیئین پا دوگو درے وڑو کسو کی وی خبر جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا کڑا ہے او نے پا دی کی خبری کری دی بلکل دې کې حضور صلی الله علیه وسلم نه صراحتا سر نکل نشتا بل حجر امته عن التکلم فیه بلکہ امت په دې کیسو کې خبرو کولو نه چدا منی کړای دا والبحث عنه او بحث کول دي نه اغنه امت چدا منی کړای دا چې مثال څنګه متصف تی په دې الله تعالی په دې صفات څنګه متصف تا حضور صلی الله علیه وسلم نه دان در روایت شوی او امت منی کړای چې دې کیسو کې ګوتی مو اچھا دا صفات دی باری تعالی زائد دی په ذات باندې که عین ذات دی حضور صلی الله علیه وسلم نه دی په بابت کې څه خبره نه ده نقل شوی او امت دی خبرو نه چی دی منی کړی ده چې په دې کې ډېرې ګوتې مه وای حقیقت تی سمع دی باری تعالی حقیقت تی صفت تی بصر دی باری تعالی حقیقت تی صفت تی کلام دی باری تعالی صدا حضور صلی الله علیه وسلم نه په دې کې څه روایت داسې سری نشته او امت چی ده منی کړی ده تاسو په دې پوه شو نو چې بیا کله داسې خبره ده فلیس لاحد ان یقدم علی ما حجره نو اچا ته دا حق نستا چې هغه اقدام وکړي په چا باندې په ایغ شي باندې چې کوم شي نه حضور صلی الله علیه وسلم چې ایمان کړي او دی رئیسي او ایغه ته وکړي چې دا صفات عین دي که غیر دي او دا صفات زاید دي که مقصد دا دی چې عین دي باری تعالی دي او څنګه متصف ته باری تعالی په دې باندې او مقصد دا دی چی حقیقت تی سمع دی بصر سنګه ده او څه دا تعویلات په کیو کی چاته کوم ضرورت ته چی دی خبرو کی ګوتی وای شاه صاحب وای بس دا به ټول دغه سی چکی په ظاهر باندې پریدی چی الله تعالی پر سمع ثابت ده بصر ثابت ده سنګه سنګه کی حضور صلی الله علیه وسلم خبر نه دی کړی مونږ چیرته وکړو مونږ وای بلا کیف نور دا کیفیت سره سوالونه نه کوي تاسو په دې خبرې پوه شو نو ځکه دی وایي چې محدثینو دا رای ده چې دا شیونه ثابت دي بلا کیفین نو اوس دو ته طعنې ورکول په بلکفه سره چې دو بلکفیان دي فلانه ده شاه صاحب چې دا ډېر لوی چې دا ظلم ده او په دو باندې رد کول په پوه دار عقلا او درایتن چې دا خطا خبره ده ولې دا د روایتن خطا خبره نه ده او عقلا هم چې دا شاه صاحب چې دا خطا خبره ده ځکه چې عقل د دې تقاضا کوي چې د باری تعالی صفات هغه دا مونږ نه په چا قیاس کولای شو نه د دې حقیقت مونږ معلومولی شو هسې تاسو په دې خبرې باندې پوه شو نو یوه په دې مقام کې دا خبره ده دوما والثانی انه ای شیء یجوز فی الشرع ان نصفه تعالی به و ای شیء لا یجوز ان نصفه به بل دا خبره په دې مقام کې ضروري ده چې کوم شی به په شریعت کې دا جایزه وي چې مونږ په هغه سره الله تعالی موصوف کو او کوم شی نه به داسې وي چې په شریعت کې دا جایزه نه وي چې مونږ په هغه باندې الله تعالی چکو مقصد دا چې موصوف کو یعنی کوم شیونو سره به الله تعالی اتصاف جایز وي او کوم شیونو سره به الله تعالی اتصاف جایز نه نو شاه سوي چې راځه که په دې کیسې کې حق را باندې وایې بیا خو اسماء دی باری تعالی صفات دی باری تعالی چې دی توقیفی دی بس چې کوم نام په احادیث او په قرآن کې الله تعالی پر ثابت ته چې الله تعالی به په دغه نام یادای په ایغ به یادای ایغه نه علاوه کته ډیر تا خو ته خوګ نامي ګلاب ګل فلان کی خان ګل داسې کان بیا به نه استعمالای په پوه شو تاسو په خبره او چې کوم صفت سره الله تعالی ځان په خپل باندې متصف کړی صحیح احادیثو کې راغلی نو هغه صفت په ثابته ا کنه نور ته ډیر مقصد ش الفاظ جوړ کې هغه کنه هغه صفات مقصد آ بدی اللہ تعالی پشان کی نی استعمال ہے حق دادا پا دی مسئلے کی نو پا ایغی مسئلے کی حق دادا چی ایغی کی با دیر گوتی نوے چی دا صفات سر سنگ متصف تا او دا زائد دی کائن دی او دا مقصد حقیقت یې څه داغه نه نه په هغه کښې دا دی چې دا صفات الله تعالی دې پاره چې دي ثابت دي څنګه دي بلا کیفي نو دو ولې رد کوي په هغه باندې بل دا ده چی کوم شای جایز ده په شریعت کی چی مونږ الله تعالی په ایغه سره متصف کو کوم شای نه داسی دی چی په ایغه سره دی الله تعالی اتصاف جایز نه ده والحق حق دا دا ان صفاته واسماء واسماءه چی صفات دی باری تعالی اسماء دی باری تعالی توقیفیتون دا توقیفی دی پشریعت بانی موقوف دی بمعنی پدی معنی سرا انا و انا عرفنا القواعد اللتی بنا الشرع اگر که مونږ هغه قواعد خو پیژندل چې شریعت په هغه باندې مقصد دا دی چې بنا کړي دي بیان دي صفاتو دي الله تعالی ټیک هغه قواعد مونږ پیژندل چې صفات دی بار تعالی ثابتول په هغه باندې چې دی بنا دی هغه قواعد مو وپېژنده خو په صدر دی باب کې په دغه باب کې هغه پنځه قواعد مې چې تا ذکر کړه خو بیا به ته له ځان نه باري تعالی لپاره یو صفت جوړی نه لكن كثيرا من الناس لو ابيح لهم الخوض في صفات لیکن دیر خلق داسی دی کچیر تا دو تا مباح کرائی سی خوض کول پا صفاتو کے چنانا صفات زان نباری تعالی تا ثابت اولائی سی لدولو و ادولو نو خپل با گمراہ شی نور خلق بچکی گمراہ کی دې وجې نه به دې کیسې نه سړی چه کی ودریږي اګر که هغه قواعد مونږ ته معلوم دي چه شریعت په دې باندې دا بنا کوي چه څرنګه به باری تعالی صفات مونږ چه کو بیان کو قواعد مونږ ته معلوم دي خو بیا به مقصد دا اجازت مونږ شا ته وي چه چا ته ورکو نه کنه ډیر خلق په ځان ګمراه کی او نور خلق په چه کی ګمراه کی نمبر ایک وکثیرا من الصفات وان کان الوصف بها جائزا فی الاصل او ډیر صفات داسی چی په ایغ وصف سره اصل لحاظ سره اتصاف جائز وی لکه مثال په طور باندې اصل دی شی ته اب نه اطلاق کیږي اصل دی شی باندې اب اطلاق کیږي نو دیو جنا په مخکنیو شریعتونو کې دی اب اطلاق په الله تعالی راغلی و لیکن کفارو هغه لفظ غلط استعمالاو بیا به اب نه دغه عرفی اب اخیسته چې هغه پر اولادی دیو جنا بیا په دې امت کې اب لفظ استعمال هم چسه بند سه چی دا امت په الله تعالی باندې دی ابون اطلاق نه کوي کني اصل دی شی باندې عرف کی چه دی اب اطلاق کیږي وکثیرا من الصفات او ډیر صفات داسی وی وان کان الوصف بها جائزا فی الاصل اگر که توصیف پی غبان اصل لحاظ سره خو جائز وی لكن قوم من الكفار لیکن یو قوم دی کفارونه ولگی حملوا تلك الالفاظ اغو بيدا الفاظ حمل کړه على غیر محملها فغیر محمل باندې وشاء ذلک فیما بینهم او دو کې به هغه حمل بیا د دغو الفاظو په غیر محمل باندې دا به شایع وګرځېده فکان حکم الشرع النهی عن استعمالها نو شریعت په ولګېده او حکم د شریعت په دا راغی چې نهی به یې وکړه د استعمال د دې الفاظو نه دفعا لتلک المفسده چې دا مفسده د سره نه چسی ختمه شي ځکه چې دفع المفاسد دا مقدمه په جلب المصالح باندې دارنګه وکثیر من الصفات یوهم استعمالها علی ظواهرها خلاف المراد بل ډیر صفات داسی دی چې کاغه مونږ استعمالو نو ظاهر ته چې ګورو خلاف المراد ورنه چکیږي معلومیږي لکه اوس مثال ما در تویلیو چې سما بسر استعمالو ذوق او مقصد لمس وغیرہ نه استعمالو ذکر ایغه نه دار مفهوم کیږي چې بیا خدا الله تعالی پر الاعاذ بالله ادایب متصف پچا سره پاغه الواس بهیمیه سره نو چې کله داسې کیسې وي بل ډېر کله ته به تا ته یو شی داسې ښکاري چې په دې کې خو ډېر لوی صفت پروت ده چې په کې ته پروت ده ډېر لوی صفت پروت ده نو چې کله تا ته داسې ښکاري چې په دې کې ډېر څه ده لوی صفت پروت ده حالانکه په هغې کې به مقصد دا دی چې ډېر نقصانات پروت دي ته به وایي ته به الله تعالی ته وایي چې دا خو مې ګلا په ګل ده په پوه شې نو هغه کې خو مقصد دا دی چې خوند وي بوی وي رنګ وي ملایمت وي هغه وي نو دې کې مقصد دا دی چې تا ته خو به ډېر هغه پکې ښکاري هغه یو جانب خو هغه بل جانب به یې تا له نظر نه شي پټي نو انسان عقل کمزوری ده نو که دی له ځان نه په باري تعالی باندې صفات و اطلاقات کوي نو دی به هغه ښه جانب ته سوچ وي هغه بل جانب ته به یې سوچ نه وي چې په دې کې خو به دا د دنیا چی مضرتونه وي او ده به مقصد یو نام اطلاق دی په بار تعالی کئی نو ده خو به هغه یو جانب ته خو به سوچی خو بل جانب ته به سوچ نی نو دی وجه نه اسماء دی بار تعالی صفات دی بار تعالی چا وګرځیدل توقیفی وګرځیدل شجی وکثیر من الصفات شجی فوجب الاحتراز عنها نو دین احتراز واجب سو فلهذه الحکم نو دی حکم حکمتون دی وجنا جعلها الشرع توقیفیہ شریعت دا صفات او اسماء توقیفی وگردول والبکاء والخوف ونحو ذلک لا یجوز لنا استعمالها او بکاء خوف وغیره دی استعمال جائز نه ده حالانکه آدی سا عوارض دی وجه نه رادرومی دا صفات یعنی ضحک فرح تقشیش غضب رضا دا دی سا عوارض دی وجه نه رادرومی او بکاء خوف وغیره دا هم دی چانه سا عوارض دی وجه نه رادرومی نو پدی که خسر یو شیدی ماخذان دی دواړو چه دی متقارب دی خو شریعت چونکه دی ضحک اطلاق کړی دا په حدیثو کې راغلی چې بیا الله تعالی فضحک نو هغه مونږ کو او بکا اطلاق نه د کړی نیکو کنی د ذهب د یو عارض د وجه نه رادرومي چا خوښي درته حاصله شي نو په نفس کې یو کیفیت پیدا شي چې هغه نه تعبیر په چا سره کاو شي ذهب سره او